سوال لسم سپارا سورت حجر اول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الكتاب و قرآن مبین سورت حجر کے تخویف و یروا پہ انذار د مجرمین باندے زرهم الله و پرید د یا کلو چو خوراک کوي دی و یتمتعو فداخ لري و یلههم الامل او غافل کړي دی لرا امیدونو د دنیا فسوف یعلمون زر دې چې پوي بشي و د دنیا امیدونه کوي او د اخر نه کوي کله اوس مردار شو اوس مر شوینو وما اهلكنا من قريه ند هلاکل من یو کله الا ولها کتاب معلوم مگر دا کلی پارا وخت مقرر ده ولقد ارسلنا فتاقی را لګری من من قبل کا سانه پخوا فی شیع الاولین په ډلو اولنو کې انبیاء و ما یاتیم من رسول او نه راځي د ته یو پیغمبر الا کانو مگر دی به په پیغمبر پسې استاجون ټوکی کوي کذالکم دارنګ نسلکو چلو موږ دې انکار لره فی قلوب المجرمین فزرنو د مجرمینو کې لا ایمنون د ایمان وروړي به په دې باندې وقد خلت ورشوي دغه به زه اول ما دغه به تاسو چې اوس کوي وحفظ وحفظناها من كل شيطان الرجيم او ساتلې موږ دې لرا دار قسم شیطان رټلې شوی نه الا من استرق السما لیکن اوسو چې کی دې وګ لرا وګ سره نه کوي پات بو نور ګیا پس شهاب مبین شغل احکارا ولقد خلقنا الانسان پتاکي پیدا کړی موږ انسان من صلصال دا خاور او چې من حما ان اغه غل شي مسنون خمبير شوینا چې پای کله تیر شي وخت تیر شي والجان دا خو بس دکوي کنه ظالمانو خو والجان پیدا خلقنا او چې تاسو دا نشي زکولینو والجان او پیره خلقنا او پیدا کړې موږ دې را من قبل بوغا من نار سموم دا اور لم لوګي ولنا وایز قال ربک یا کچی وی رب سال الملائکه فرشتو ته انی بشکذ خالق پیدا کون کې بشرن یو انسان لرا من سلسال دا خاور او چې ټنګیدونګي من حما ان هغه غلې شوی چې واول رواول رنگ بدل کی مسنون وختونه په تیر شوی کلونه پیدا سوی تو کلا چې برابر کما غل را و نفخت او پکې او کما فی پای کې مې روی د خپل حکم نه نفقعو نکینه تاسو هغه تا ساجدین سجده کوونکی تابعدار سجده وکړه فرشتو ټولو اجمعون په یو ځل باندې زه شابه چې اوس الا ابلیس مگر ابلیس نکړه د شنه نه بس بس بس فسجد الملائکه كلهم اجمعون سجد او کلا فرشتو ټول په یو ځل باندې الا ابلیس مگر ابلیس نو کلا ابا انکار یو کو ايکونا چې شیدې ما ساجدین سره سجدي کوونکو نه قال نبی الله یا ابلیس اے ابلیس ما لک سری تعالی را سری تعالی را الله تکونا چې نه کېږي ته ما ساجدین چې نه شوي ته سره سجدي کوونکو نه قال نوی د لم اكن نی مزه چې زه سجده وکم له بشرین د پاره د یو بندا خلق ته چې پیدا کړي تا غل من صلصال دا خاور او چې ټنګي دن کې من حما ان خمبیر ا هغه غل شي مسنون خمبیر شوی نه قال نبی الله فخرج اذا من هذا دین فانك رجیم یقینا تید رټل شونا وان عليك اللعنه یقینا پتا به لعنت الی یوم الدین تر تر قیامت قال نبی د ازما رب فانزلنی مهلت حکما ته الی یوم یبعثون تر غیر چې پای کې بخل کو ټکول شي قال نبی الله فانك ان یقینا تی من المنذرین د مهلت در کول شونا الی یوم الوقت المعلوم تر غرض وخت معلومه پوری قال نوی شیطان اے زما رب بما په سبب دا اغوی تنی چې تا زما جون تنگ غور رجل اذا فسد عيشه جند تنگ نو لا ازینن لهم خامخا خسکم بر خلقو تا فی الارض فزمک کې ناکار اعمال ولا اوینهم خامخا گمراه کوم بدل را اجمعین ټول الا عبادک غیر د بندگان مستان منهم د دینا المخلصین چا خالص کړی شو د الله د دین د پاره قال نبی الله هاذا صراط دا لار د علیا پما مستقیم نیغا لار دا د ان عبادی بشک بندگان زماله سنشتر استاد پاره علیهم پدای باندې تعالی پدای سلطان غلبا نبئ خبر ورکا عبادی بندگانو زما تا انی چې بشک زه ان الغفور الرحیم زم بخشش کوونکی مهربان وان عذابی هو العذاب الالم بشک عذاب زما چې دی دا دی عذاب درناک ونبئهم او خبر کا دی لرا عن ضیف ابراهیم په بار د من منو د ابراهیم علی السلام کې از دخلوا علیه کلا چې دن شو دی په حضرت ابراهیم علی السلام دی په فرشتینو قالو وی دی سلام السلام علیکم نو قال ابراهيم عليه السلام ان منکم وجلون ول سلام وانغه سودا ان منکم وجلون نا سورته هود کې تیر شو سلام واغسو سخه ولرت کو مخ ته او تکي خود هغه خوراک نکاو چې خوراک نکاو داغه زماني دشمن به د بوز دشمن خوراک نکاو نو فبم تبشرون نو پس زیر را کوي تاسو قالو نو وی دی بشناکا من زیر در کو تا تا بالحق په حکم د الله فلا تکم من القانتين نو مکه غته د نو امید کوم کنا قال ان ابراهيم عليه السلام ومن يقنط او نو امید نه کوي نه نو امید کیږي من رحمت ربي د مهربانتیا د خپل ربنا الا الله مگر گمراهان قال علی ابراهیم علیہ السلام فما خطبکم او ابراهیم علیہ السلام سره شان ساسو سره حال ساسو ایوه المرسلون اے را لګل شو نو پس راغلی قالو نو دې ان بشک من ارسلنا را لګل شو الا قوم مجرمین قوم مجرمانو ته الا آل لوط غیر تابدار لوط علیہ السلام نا ان بشک منغا لمنجوهم اجمعین خامخا پرېښودونکي يو دی لره ټول د عذاب نه الا امرأته مګر ښځه د نه پرېږدو ځکه دا ښځه منافقه وه قدرنا اندازه کړې منګه خزه دا غو په جهنم کې یقینا دا خزه د دو لمن الغابرین دا وې د باقی شو نه په عذاب کې فلما جاء آل لوط ارکل چرال لوط علیہ السلام علیہ السلام تابعدار لوط علیہ السلام تا لګلی شوی فرشته قال انو ابراهيم ویلو ته السلام انکم بشکتا سو قوم منکرون تاسو یو قوم یې ناشنا قالو نو وی دی بل جئنا کابل کې راتل کړي موږ تا دا بما پاس کانو چې دی فی پایګیم ترون شک کئ واتینا کا بالحق او راتل کړي موږ تا دا بالحق په حکم د الله بشک موږ له صادقون خامخا درشتنونه فاسر نبوزا به اهلک خپل تابعدار به قطع من الليل په یو حصے د شپې وتبع ادبارهم او پسې شا رستو دی پسې ولا يلتفت منكم احد او نه دی ګوري تاسو نه یو کس شاته ومزوزي حيث تؤمرون کوم خاطر حکم کولی شي تاسو ته وقضینا الیه ذالک الامر او فیصله کړو موږ د کار د حکم لوط علیہ السلام تا حکم ذالک الامر د دې حکم حکم دا ان دا برها اولا چې بشکا مند دې کسانو با مقتون پر کولی شي مصبحین په وخت سبا کې وجاء اهل المدینه رال مدینه والا یستبشرون خوشاله خوشاله کری والا قال نبی لوط علیہ السلام انها اولای بشک دا یو دا قوم زما زوی فی دا زما ملمان دي فاخذتهم الصيحتون ان يدل چغه مشرقين په وخت نور خاطه کې فجعلنا عاليها او ګردو منګه او چت طرف د دې زمکه صافه لها لاندې طرف د دې زمکه تا وام ترنا عليهم پدا سه حال کې چې منګه اورول په دې باندې کانی من سجیل د ټکړو چور تر سیدلو ها او چې کوم شي د ورس داغي زخم زر ناراضي چې کنستل به د کورونو نه بيوتن کورونه امنين په امن باندې فاخذتهم الصيحه نور دوی له چغه مصبحين په وخت سبا کې وما اغنا عنهم لولد نکد دینا اغه مالونو اغه اقیدو چې دی ګټلو وما خلقنا السماوات والارض پیدا کړی موږ اسماون نو زمکه وما بینهما واجب ما بین دې دوالو کې الا بالحق مگر فرض کار کول د حق کما انزلنا علیکم عذاب لکه څنګه چې را لګلو ما عذاب علی المقتسمین پاغویش کوم کو باندې چاغې د نبی علی سلام بارک لار ویشلې وی چې تو په دې لار کې نه چې پیغمبر راځي ته به ته ساحر وې تو په دې لار کې نه چې پیغمبر راځي نو ته به ته جادوګر وې ته به ته لیونې وې ته به ته تلویتی وې ته به ته دروغجن وې دا مختلف تقسیم شو الذين كسان جعلوا القران جاي ګردو قران لرعزين ټوټه ټوټه فوربك زماد قسمي پرفستا لنسالنهم اجمعين خامخا ته پوس کو کوم دي ټولونا اما دا کانو چې يعملون کوم عمل کوي فسدا صاحب بیان کو شي شي پشان په سبب دا غي تو عمر چې حکم کوي چې تا تا واعرض عن المشرکین مخالوا د مشرکین نه پاکی بیان وا سره د حمدونو د خپل رب نه لګیا وکم من الساجدین او شر تابعدارو وعبد ربک عبادت کوا د خپل رب حتا تر دې یاد یا کل یقین چې دا شتا ته مرګ تر مرګ عبادت کوا بسم الله الرحمن الرحیم اتا امر الله فلا تستعجلوه سورۃ النحل سورۃ النحل کې رد شرک او اثبات توحید مطلقاً او سورۃ صوبہ شپږ بابا اول باب کې درې شیاتو نو پای کې مسله توحید او دلایل عقلی او فسباد توحید په دویم باب پنځه در شمایات پورې او پای کې تخویب او زجر او بشارت او دریم اساد او سلو اختمایات پورې او پای کې دلیلی وحی ان دلیل نقلی او وحی نقلی اجماعی لقد باسنا فی کل امت ادل سلاسو عقلی نقلی وحی سلورم باب د اوسل وختماتنا پنځش په تمایات پوره او پای کې بیان د دې کوي ها ټول زما منقادی ټول زما محتاج دي او پنځم باب د پنځه شپېتم آیات نه درې اتیایم آیات پورې او پای کې پنځم یې سکه بیان د دې کې چې نعمتونه ټول د الله د طرف نه دي قسمه قسم نعمتونه تاسو یادوي ها او شپږم ایسا د سلور اتیا آیات نه تر اخره پورې او پای کې تفویض د اخر یرا او مختلف حالات د قیامت بیانې اتا شروع کوم په امداد د نوم د الله چې مهربان عام دی مهربان خاص لفظي ترجمه سره چې تاسو د قران د صورت هغه مقصد مور سره یادوي اتا امر الله راغره حکم د الله فلا تستعجلوا تلوار نه کوي تاسو پاره سبحان او پاک دی الله وتعالى لوی دی داغنا یو شرکون چې دی برخدار کوي د الله سره ينزل الملائکه را لګي فرشتو لرا بالروح په قران من امر په خپل حکم علا من پاچا شاو چخوږي من بعد د خپل بندګانو نه ان په دې خبره ان انذرو او چويروي خلق لرا ان یقین شاندار لا اله الا انا فتقون نشتره بل حاجت پوره کول ولا به زمانہ فتقون او یریږي زمانہ وعلى الله او خاص په الله باندې قصد السبيل قصد سملار نه منها او باز دین سیلار نه جائر لار کګي وتلی دي جائر کګي لار وتلی ولو شاء الله که خو غشوي د الله له هدا کوم نه هدایت به کړو تاسو اجمعين غوندو ته او کار کې لګولې دي تاسو د پاره الله شپه او نهار او ورځ او شمس او نور او قمر او سپوږمۍ او نجوم او ستوري مسخرات تابع کړی شي به امر په حکم د الله ان فی ذلک یقین پدې کې لآیات سازی مشان نخې دي لقوم یاقلون دا چې قوم د پاره چې د عقل نه کار اخلي و ما واغسو زرع چې پیدا کړی لکم تاسو د فیدې د پاره فل ارض پزمکه کې مختلفن چې مختلفي الوانو رنگونه داري والله يعلم الله پويږي پاسبانه تسرون چې پټوي تاسو په حج تاسو ښکارا کوي والذین وا کسان يدعون چې دوی ته رحمت شي من دون الله بيد الله نه لا يخلقون نشي پیدا کول یو شیز لرا وهم او د يخلقون پیدا کړی شي اموات مرد غیر حیا ژوند دي ندي وما يشعرون او دوی نه پويږي ايان يبعثون چې کله به دوی پورته کول شي د قبرونو نه نو کې به دې دی غالي لرا او وای به دې ما کنا نو موږ چې موږ عمل کوو من سوین بد بلا بشک ان الله علیم بما کنتم تعملون بشک الله په دې پات کارون چې تاسو کوئ فدخلوا تنشئ په دروازو د جهنم همیشه به فيها پای کې فلبه سړی بد دې مسول متکبرین زید متکبرینو وقیل او ویل شي للذین کسانو ته جزانه بچ کړو د ګنا نه مازا انزل ربکم سلالی ګلو تاسو رب تاسو رب سلالی ګلو قالو نوای بد خیره د انګریزي کتاب را لګلو انګریزي مز د کړو دم خیره سبوي وا خیر می پر خود انګریزي مز د کړو وای بده خیره انزل خیره الله سره خیر کتاب را نه ګوره په انګریزو کتابونو خلک په مخه پروت دی بېمانه قران توجه شوق مینا ارس ختم قالو وای بده انزل خیره الله د خیر کتاب را لګلو مونږ ته وګوره سارم وایا مازیګرم وایا ماسپخیم وایا تنګې دل پینشتاب او د قران والا او قران قران قدم هغه موږ په دیو چې موږ سره پری دی بس دا غړي نه شعر نه راګي خو چې موږ نفس دې قران ته پری انزل خیر الله د خیر کتاب را لېږه للذین احسنوا فی هذه الدنيا حسنه خو زموږ له الله اخر کې راکې ان شاء الله حضرت فرمان دی ابوبکر دی افیشا کې انت یا عمر وقد وجدت لهم طيبات في الدنيا ولنا في الاخره نا الون سنا سوا کو د لب دنیا کې موږ د آخرت کې د پردا کسانو چاغې نیکو کړه په دې دنیا کې حسنه غیره به بهتر وي مقام فاصابهم سیئات ما عملو نو ورسه دې ته په دې دا چې دې کوم عمل کړي وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون او نازل شو په دې عذاب چې دې پاغه پسې يستهزئون ټوخي کوي وقال الذين وایا کسان اشرکو چې شرک کړي لو شاء الله کو فشو اذ الله ما عبدنا من دوني من با عبادت نه وکړي به د حکم د الله نه من شي انس نه هنو من ولا ابا او نو نظم مشرانو ان تحرس على هداهم که حرس کې ته په هدایت ده دي فإن الله بشک الله لا يهدي توفيق نور کې هغه چا ته یذلو چې کوم راشه وما لهم او نبوي د لرا من ناصرين سو کمداري واقسموا بالله او قسمونه خو دې بالله فلا جا د ایمان مضبوط قسمونه چلا یا باس الله چې پورته باندې کې الله سو یو موت چې مرشه کلا چې اراده وکړو موږ داغه ان نقول نو وي موږ له هغه تاسو شان فیکون بیا شي والذین کسان هاجروا چې هجرت وکړو فی الله په دین د الله کې من بعد ما ظلمو پس هغه نه چې پاره ظلم شو لنو بوی انهم نو خامخازه به ورکو موږ دره را په دنیا په دنیا کې بهتر ولا اجر الاخرته اکبر او خامها اجر اخرت لوی دی لو کانوا یعلمون کاش کدی پویږي چې اولی سوری داغ عن الیمین د خي طرف او شمال او د ګس طرف سجدن لله چې سجده کوونکی خاص الله تا وهم داخلون او دی ذلیل او تابعدار ولله خاص الله لا یسجدو تابعدار دی مغلو چې پاسمانو کې روا چې پزمکو کې من دابا هر قسم زنده سر والملائکه او فرشتي وهم دی لا یستكبرون ځان غټ نه ګڼي د الله د دینه دا غسنا چې رزق ورکړې منګه دیتا الله قسم په الله لتسالون عما كنتم تفترون تپوس وکولې تاسو نه دا کارونو چې تاسو جوړوي په الله ويجعلون او ګرځي د خاص الله لرا البنات جنکه سبحان پاک دی الله ولهم ما یشتون او دې لپاره هغه سجدي به غواړي وایذا بشرا کله چې زیر ورکړي شي احدهم یو دا بلون صاف جنې آیا اومنډي دی لرا ژوندې په خاورو کې سره ذلت نه ام یدسو ايوم شکو آیا اساره کی او ساتي دی لرا سره ذلت نه ام یدسو یا اومنډي دی لرا ژوندې فطر په خاورو کې الا خبر شي سا اما يحكمون ډېر بد هغه چې کومه فیصله کوي دی للذین د پاره دا کسان لا یمنون چې مان وروړي په آخرت باندې مسل سعود د پاره صفات بد ولله المثل الاعلى او خاص الله تعالی صفاتونه دی چتو چت پړ مومن کې او هو العزیز الحکیم او دا الله دی غالب او حکمت والا ولو یواخذ الله الناس بظلمهم کچرته نیول الله خلق لرا په سبب د ظلم نه دی ما ترکا نبی پرخوی علیا پر مقدس مکمن تابت یو زنده سر دوز دې نن ورځې ولهم عذاب ندیم خاضر یا عذاب دناک وما انزلنا نه را لګلې موږ الیکل کتاب پتابان قران مگر دې لپاره مې را لګلې تو بینا چې بیان کړي خلکو ته هغه مسله چې خلاف کړي خلکو پی پایږي وهودا ورحمه او قران هدایت او رحمت دې لقوم من ذات قوم ته پاره یون چې مان لوري والله الله انزل راوړی من السماء د برنا مې ما نوب فاحيا نو تا د کوي په دی وبو سره تا د کوي په دی وبو سره زمکا بعد موت یا فزو چوال دې زمکه نه ومن الشجر او د ونو نه او د هغه څه نه یعرجون چې دوی پرې پورته خېژي، ثم کلي نو بیا خوره من کل الثمرات د هر قسمه مېوو نه، فاسلکي نو ځه سبل ربک په لارې د رب ستا، ذللا تابعدار، یخرج راوځي من بطونها د ګېډو د هغې نه شراب څښل مختلف الوانه چې مختلف وي رنګونه د هغې. پای کې شفاء للناس شفاء د پکې د پاره د خلقو ان فی ذلک لایا یقین په دې کې ساز مشان غدي له قوم یتفکرون دا چې قوم د پاره چا سوچ کوي والله والله خلقکم پیدا کړی تاسو ثم یتوفاکم بیا وفات کوي تاسو ومنکم من یرد الی ارض العمر او بعض تاسو نه حضور چې واپس کولی شي کمزورتیا د عمر ته لکه لا يعلم بعد علم شيئا دې لپاره چې پوه نشي پس پوه نه پس شي ان الله عليم قدير بشک الله دې پوه او قدرت والا والله والله فضل الله غره والے ور کړې بعض تاسو تعالی بعض په بعض فرض کې په خوراک کې فمل الذين نديا کسان فضلوا ورکړي شي پر دې واپس کوم کې رزق خپل رزق لرا د بیبیانو ستاسو نه بنی نظامن و حفظ او نسی و رزقکم من الطیبات او رزق در کړی تاسو ته د پاکو نه موافق د بدن افا بالباطل یؤمنون آیا په باطل د ایمان وروړي و بنعمت الله هم یکفرون او په نعمت د الله دې انکار کوي هل یستوی آیا برابر دی هو ته یوا چې هغه حکم کوي بل عدل په انصاف او هو او وی علی صراط مستقیم په نه غلار باندې ولله خاص الله لرا غیب السماوات پر داس مو نو د زمګری و ما امر ساعت او نه د حکم د قیامت الا کلم هل بصر مگر پشان د رب دسترګي او واخر بلکې داغې نه نږدې الم یرو آی دینی وینی الطویر مارغانو تا مسخرات تابع کړی شوی فی جو السماء پاترا خدا اسمان کې ما یمسکوهن الا الله ندی ټینګړي دی لرا مگر الله برپاوا کې ان فی ذلک یقین پدې کې ساز مشان نغری لقوم یؤمنون دا چې قوم د پاره چې ایمان وروړي والله والله جعل لكم غرذول لستاسو د فیدې لپاره د کورونو تاسو نه سکنن آرام وختو ته اساسا سامان او متان او فیدا الہین سو وخت پوری اغه نه خلق قانون جوړي ټوپې جوړي پټونه جوړي والله والله جعل پیدا کړی لكم ساز د فیدې د پاره مما دا سنا خلقا چې پیدا کړی زلال سوري وجعل لكم من الجبال اكنانا او پیدا کړی ساز د فیدې د پاره د غرونو اكنانا درې وجعل او پیدا کړی دی ګرځولی تاسو د پاره سره بیل جامع تقیکم الحر چې بچکی تاسو د ګرمینا انور قسم جامع چې بچکی تاسو با سکم د جنگ تاسو نه کذالکم دار یو تیم پوره کوي خپل نعمتونه علیکم پتا تو لعلکم تسلمون خامخا چې تاسو غواړئ کې حکمونو د الله تعالی فاین تولو نو کدی واولیدل فینما یقین خاص پتا دې د سول ښکارا یعرفون پیجنې دې نعمت د الله ثم ينكرون به انکار کوي دا نه واکثرهم الکافرون او زیاد دې نه دې انکار کوونکی یاد کاو چې دا پورته وکوم من کل امه دار امت نه شهیدن یو غوا ثم لا يؤذن بیا به اجازه ونه کیږي کسانو ته اجازه ونه کیږي کسانو ته چې کفر کړي دي د خبرو کولو ولا هم یستعتبون او نه بعد د ملامت یا قبول کیږي کدي ځان ملامت کوي وإذا را الذين کل چوینیا کسان چې ظلم کړي عذاب لرا فلا يخففون نسبق بنه کیږي دین عذاب ولا هم ينظرون نو دا ستاسو قسمونه کوي په یو شی بیا قسم ماتوي تتخذون ايمانكم چني سي تاسو لوزون خپل سبب د دخلن د فساد په خپل منځ کې ان تکونا چشی امتن دا ټولګي یا اربع زیاد من امتن دا بل ټولګي نه په دې باندې قسم کې چې زکم قسم دې دا ټولګي زیاد ډېر دې دا بل ټولګي نه انما يبلوكم الله به بشک امتحان اخلي تاسو الله په دې وفا وليبينن لكم خامها کار کوي تاسو لرا په ورځ د قیامت بیا چې تاسو پای کې خلاف کوئ اب تخکار کی ولو شاء الله کو چرته خو غشوي د الله لجعلکم امه واحده نو خامها ګرځول وي تاسو له ټول کې یو ولکه یذل من یشاء لیکن الله مرد گمراهي پاشا چوي ويهدي من یشاء او لا خیا چا د جوړی ولتسالن عما کنتم تعملون او تپوس به کولی شي تاسو نه کارونو چې تاسو کوم عمل کوي ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم او من سي تاسو قسمونه خپل سبب د فساد بينكم په خپل من کې کوم نیو نو فتزل او بخوي قدمونه بعد ثبوت یا پس مضبوط والد دینا ولنجزین الذین صبروا خامخا بدل به ورکو مونږه کسانو ته چې هغه صبر کړو اجرهم اجر داغي به احسن ما كانوا يعملون بهتر هغه من عمل صالحا چا چې عمل وکني من ذکر ناری نوی او سایا زنا نوی او حال لري چې دی مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه نخامها ژوند به ورکو موږ دلرا ژوند خوشاله الله دې موږ تلا کی ولنجزین نو مخامخا بدل به ورکو موږ دیتا اجر داغه به احسن ما کانوا یعملون خیستا چې دې کوم عمل کوي پیدا قرات القران چې کله تلل قران را نو فاستعذ بالله پناواله په الله من الشیطان الرجیم د شیطان شر شوینا وایا پیغمبره نزل ورور قدس را لګلې دل را جبرئیل امین من ربک د طرف در او ستانه بنا د پرشتیا یثبت الذین دې فرض مضبوط کیا کسان چې ایمان لري او هدایت او زړه دې د مسلمانین د فرض غاړه کې غورونکو ولقد نعلم او تاکي مخ په یو الله وي انهم بشک دې چې یقولون وای دی انما يعلمه بشر چې بشک خودنه کړی دتا یو بندا لسان الذي جبدا کس يلحدون چې کجروي کوي الیه غدا نسبت کوي الیه غدا اعجمي ان الله وي هغه د عجمي چې د کوم کس ته نسبت کوي چې پیغمبر دا غسر کینی الله وي اخو عجمي دی وهذا لسان عربي مبين او دا قران کریم جبدا عربي احکارا ستا کفر تا صدرا سینا نفعلیهم غضب ولازم دی پاغی باندې غصه طرف د الله نه ولهم خاض کړه عذاب نظیم عذاب لوی دی ذالک دا دی وجنا بشکر استحب الحیات الدنیا ورکل دی جد دنیا لرا علی الاخره بدل اخرت وان الله بشک الله لا یهدی توفیق نور کوي قوم کافرانو ته اولائک الذین دا هغه کسان دی تبع الله چې مهر والد الله علی قلوب دی پړونو باندې او سمم په غوګونو دا غي او ابصار په سترګو دا غي اولائک دا کسان هم الغافلون دا دی نه خبر لا جرم خامغا انهم بشکدی په اخرت کې هم الخاسرون د تاوانیانو نه ثم ان ربک بیقین رفسا د فردا کسانو چې هجرت کړي من بعد ما فتنو فزاغنا چې پر دې سزا وار شو وجاهدوا جهاد یې وکړ، وصبروا صبر یې وکړ، ان ربک بېشکه رب ستا من بعدها پس د دې نه لغفور رحیم خامخا بخشش کوونکی دی مهربان. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها په هغه ورځ چې را به شي هر یو نفس چې جګړه به کوي د خپل ځان سره د خپل ځان سره به جګړې کوي یو جز به د بل جز سره فکفرت بانعم الله نو کفر کا کلیوالو په نعمتونو د الله فازاقا الله لباس الجو نو ساکا هغه کلی ته الله او هغه خوند لوګي والخوف او د یری بما کانو په سبب دا چې د یسنون کو د ځان نه جوړاو ولقد جاءهم فتاخير غلي ودیتا رسول پیغمبر منهم د جنسنا واشکرو شکریا ادا کړئ د نعمت د الله ان کنتم ایاه تعبدون که چېرې یې تاسو خاص الله ته چې عبادت کوئ انما بشکا حرم حرام کړی علیکم پتا سو مردارا خوراک د مردار او دما خوراک دی ویني ولحم الخنزیر او خوراک د وخت د خنزیر وما وا کلمه دربان حرام او هلا چاواز پور تکلیږي به د الله نبی پاره سره او مالز تور دا آسو چې محتاج شروع کی تا غیر باغین چې نه بغاوت کوونکې ولا د نه زیاتې کوونکې فإن الله بشک الله غفور رحیم بخشش کوونکې نه مهربان ولا تقولوا موایتا سو آستا چې بیانې السنتکم الکذب جب استاسو درو هاذا حلال چې دا دی حلال او هاذا حرام دا دی حرام دې په چې جوړ کړي تاسو په الله درو ان الذين بشکا کسان چې جوړي په الله باندې درو لا يفلحون دین کامیابی متاع قلیل سکر لگا ولهم غادر عذاب الیم عذاب دې دردناک وعلى الذين فاكسانوا هادو چې یودیان حرمنا حرام کړي ما قصصنا عليك من قبل چې موږ بیان کړي پتا داغه په خوا وما ظلمناهم او زیاتې نه کړې موږ په دوی ولکن كانوا انفسهم لیکن دوی په خپل ځان یظلمون زیاتې کې د ګناونو په وجا ثم ان ربك بيقينا ربستا د پاره دا کسانو عمل السوء چې عمل کوي بد به جهالت پنا پوي ثم تابو به توبو باسي من بعد ذالک پس دینا شکر اخکونکیو د نعمتونو د الله ورکړی و غره را رب دا وحدا او مضبوط کړی و غره الى صراط مستقیم پنی غلار فآتیناه فی الدنیا حسنا او ورکړو موږ غره په دنیا کې توفیق د نیکو و انه بشک دې به په آخرت کې لمن الصالحین د نیکانو نه د جنتیانو نه ثم اوحینا الیک ان بیا حکم کوم پیغمبر تا ته ان تبع ملت ابراهیم حنیفا چې تابع شاد دین د ابراهیم علی السلام حنیفه چې کلک په توحید باندې ولاړو او د شرک رد کوونکې و ما کان من المشرکین او ابراهیم علی السلام د مشرکینو نه انما جعل السبت یقینا مقرر کړي شوی دی رز د تعظیم د خالی علی الذین پاکستانو چاغي خلاف کړی دی بای کې وان ربک بشکر افسالا یحکمو فیصله وکړي خلق تر من یوم القیامه پر ورځ قیامت کې فاسق چې دی پی پای کې اختلافون خلاف کوي او دعو الى سبيل ربك را بل خلق لار د خپل رب ته بالحکمت په قران والموعظه الحسنه په وعظ خيستا په پن خيستا نصيحت خيستا قران دی وجادلهم او خبر کوا د سلام بحث کوا د نه چې جګړه کوا تجادل مکه جګړه خلک د خپل نفس سره کوي بحث وکړي او بحث کوه د خلکو سره بلتی په طریقې یا احسن جا خسته طریقه را ان ربک بشکر استو عالم خبوی من پاچا زل چې گمراه شان سوي د نه غلارینا او هو اعلم د الله خبوی بالمهتدین فزیاتی په لا وصبر صبر کوا پیغمبر او ما صبر کا او نه دی اجر د صبر سا الا بالله مگر په توفیق د الله ولا تعذر مخفقیګا لهم پاغي ولا تکو مکیګا تو فی ذیقن په تنگشا کې دا سنا یم قرون چې دوی کوم تدبیر کوي ان الله بشک الله مع الذین صدا کسان نه دی تقو چې ځان بچ کړو ګنا نه والذین واکسان هم چاغي محسنون غدنی کوکار سورت کې رد د شرک او اثبات د توحید مطلقاً څوارلسمه پاره ختمه شوه.